سب خری سب خړلی او کنه روا نیمګړی نه پاتې شوی روا زړه د انسان چور چور شي واسه نه رسی الم تر کیف ضرب الله الله تاسو دی الله زمال ته مهربانه کی بیا تاسو زما ایمان وینئ الم تر کیف ضرب الله یا الله چې زما دا ملم خوشاله اگر که زه وګه تګم علم تر کیفا کله انسان لیوانم شي ملمانه پر راشي پروژه کې ما باندې سراغلی یو ځل مې استاد محترم راغی اخرانه درس خبره وا مونږ به چې کومه ده ماشاءالله مونږ به الله مېلمانه یو د چا مېلمانه به ورورا ټول به الله مېلمانه یو دا الله په مېلمستوب کې د بل چا مېلمستوب څخه کول ګران کار دی د الله په مېلمستوب کې د څه شي کمې ده نو د رب په مېلمستوب کې بیا بل پالل وای د په پردي قرباني شل مېلمانه ګورا تن ګوره یو ونه دا ونه د پاره بیا زمکا زمکه د پاره بیا زیلا زیله د پاره بیا یخ یخ د پاره بیا خاخونه او د خاخونو د پاره بیا رستو چل کی رورا خيسته خيسته میوي دقشان ما ته دا معلومه وا خبا جان لوی لوی صحابه سترګې می شرمې دي هغه کتا دا ویلی وې نو د ټوله دنیا نه ما ته دا بهتره وا وې د شجره طیبینا د کجوري ونه مراد ده اصلها ثابت جرړې کتا پزمکه کې تلی و فروها فی السما یاره مال کونډای دا چې تاسو ګورئ نو په داسې ځای کې چې بالکل خوراناک ځای هغه دونه ایماندار نه خو دسه معمولی استاد الله ته کوم ورته نږدې شو غوتم نږدې شو نو ختمه الله د کلمې د کفر مثال دا څه ده چرته دی ایماندار د مؤمن بیان راغې د مؤمن یو حرکت راغې دا به د مخ د زمکه نه پناي فرمان دا چې دنیا والا چرته د الله د دین عالیه د پاره ملاتړ کوي و مثال کلمتن خبيثا او مثال د کلمې خبيثه پشان د ونه پلیت ده چن خطلې پاس د زمکنه مالها من قرار نوې دغه د پاره څه قرار مضبوط والے یثبت الله الذين امنوا مضبوط الله کسان چې مان والدي مؤمنان به په سبانه مضبوطي د دې وجرړې به په سبانه کړ کې بل قول ثابت پوینا ثابت باندې پوینا مضبوط باندې فل حیات دنیا په ژوند دنیاوی کې او فل آخرت او په آخرت کې معنی په دې کلمې باندې والله مسلمان کله کوي ويضل الله الظالمين او خطا کوي الله گمراه کوي الله ظالمان فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوی کې بام ته پدې باندې مضبوطېږي او فی الاخره و اذا اخرت نه مراد قبر ده اکثر مفسرین ویلي دلس آیاتونو نه اشارتن عذاب قبر ثابتېږي او د اویاو نه زیات احادیثو نه عذاب قبر چې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د عذاب قبر تذکرہ کړ دا د اویاو نه زیات احادیث پای کې دي ويذل الله الظالمین مضبوطه الله یعنی کله چې قبر کې دیونه تپوسو شه د مسلمان نه من ربک بس ربي الله سپدې توحید باندې چې کله دا ربي الله ویل لاړو زړګي اوس مضبوط شو د ټولو غمونو نه بیغما ويذل الله الظالمين خطا کوي الله ظالمان ظالمان به الله خطا کوي څه مطلب شو کم خلق چې هغه د الله د توحید نه نا خبر دي فایزا سئلو فی قبورهم کله چې د دیونه په قبرونو کې تاسو شي مر ربک استرب څوک دی قالو نا لا ندری دی وای مونږ ته پتا نشته مونږ ته الله سره علم دی فیقولو لکه څنګه چې په حدیث صحیحه کې راغلي ويذل الله الظالمين الله دې الله دې دا شرم نه محفوظ وساتي او خطا کوي الله ظالمان او کوي الله هغه چې وغواړي الم ترى انزم باب دې دام شروع دې په لفظ د علم سره تر اخره پورې یو خبره زجر مشرکین وتا بیا ذکر د درې امورو د پاره د فدا عذاب بیا د عقل دلیلونه بیا نقل دلیل د ابراهیم خلیل الله نه بیا تخویف اخروی او بشارت اختتام بکی په ترغیب قران ته او توحید ته چراشه قران خپل کا راشد الله توحید خپل کا چې مزي بیا مومي الم تر الى الذين بدلوا چې بدلې ک نعمت د الله الله ورلا نعمت ورکړې محمد رسول الله اوی داوی کفران پنا شکرای من د محمد رسول الله نا شکری وکړه نبی ته الله مدینه ته بوتو نو احل قومهم نازل کا پر قوم لرا دار البوار کور د هلاکت چې جهنم دی رستو جهنم د تفسیر دی ستاسو تک اورته دی قل قل عبادی الذین آمنو امور دفعیه د عذاب چې د انسان نه عذاب دفع کوي درې امور به الله ذکر کوي قل عبادی الذین آمنو ویا زما خاص بندګانو آ کسانو ته چې ایمان راوړې یقیم الصلاة چې قائم کې منزل را او خرج کوي دا نه چې موږ ور کړی دی او ته په پټو په کارا مخکې د دینه چې را شي او را چې نه به یې وستل خرڅول پای کې ولا خلال او نه به دوستانه خلال بنئی دوستانه بنئی د کافرانو هاذا مؤمنانو الاخلاء مؤمنان به بازي د بازو سره په دا ورځ باندې دوستان وي بیا دلائل د تصرف الله الذي الله غزا ته چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا راوری د برن باران راو باسی په دی باندې من الثمرات د آمدنونه رزق لکم روزی تاسو د پاره او تابع کړی تاسو د پاره الفلک بیړی لکم انا لفائدتکم تاسو د فائدې د پاره بیړی لتجریا فی البحر د پاره چروان شي په دریاب کې په حکم د الله وسخر لكم الانهار د الله خلیل ابراهیم علی السلام چې کله د خپل وطن لاړو د خپل باجی د زینا حرې ته لاړو التا حاران د تر اوسېدا خیال دا چې کله د تر په ما باندې رحم راشي حاران د خپل بچي ورکړه سارا او غرض دا و چې سارا بدل زور کمانو دی بعد خپل میشن پری دی حضرت ابراهیم خلیل الله سره سارا د الله شان ته ګورا اخور لور کړه دا چې ابراهیم پیراړه الته سارا به باندې د ابراهیم دم ابراهیم علی السلام دم غالب شغه مسلمانه مسلمانه شو ابراهیم هم مسلمان سارا به مسلمانه حاران په دې باندې غوسه شو او دې خپل کور ویستل د الله خلیل د سارا بای سره خوش په بیابانونو را روان زنګل رازا بیابانونه رازا او لګي رازا او تند رازا دا سم نو چې د چړګر کورینې سره تعلق که حاران ده اغه ځان لا نواب د زمانه دی او کازر دی نو ټول مملکت خدای په لاس کې وو د ټول مملکت خزانه خدا سا د ازر سره وی هغه د بادشاہي د بنگلونا د بادشاہي د چمنونو نه د ناس تنعم د زینونا اگر اوتل هغه نیازبین بدنونه پته نه لګي په کم کم ځایونو باندې تللی خوشک رازا صحرا رازا ځنګل رازا د ازمرو را یری رازا لار نه دی معلوم دا دوان روان دي هغه وطن نه ملک مصر ترا ورسېدل چې مصر ترالل مصر کې یو ظالم بادشاہ او دغه وخت چې دا چا حسینه بیبي به ولیدا هغه به قتل کا هغه به ځان لواغستا سارا وای باندې خدا حسن تمام وا کله چې دې ظالم ته پته ولګی دا نو دا سارا وای د حضرت ابراهیم خلیل الله نه جدا کړه او چې کله د دس درازي کولا نو الله رب العزت په دمانه یو ګټه راوستله ابراهیم علیه السلام په مانځه ودره دی ویری چې دا چرته پیری تاسو راوستي دا نو یې ماته مشکلات رسی نو هاجره به ور سره ورکړه چې دا هاجره هم تاسو سارا به ته وزا ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله دا ظالم د کېد نه محفوظ وساته سارا به مر سره ده او هاجره مر سره ده مصر کې د حضرت ابراهيم عليه السلام دعوت نه دی چلے دی ملک شام ته لاړو ملک شام کې شان ربانی ته ګورا حجره وای په نکاح واغستا ابراهيم عليه السلام الله ورله اسماعیل ورکا د سارا بای بچی دانشته ده خو کله چې نکاح سارا به کاو نو خبره به زما منی هر سارا به لا بچی نشته ده نو سارا به حضرت ابراهیم علی السلام ته وی چې هاجر او اسماعیل مان لری کا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته د الله تر طرف نام حکم وشو چې سارا سوای دا ومنه د بوتلل او په بیت الله کې چې خوش بیا باندې الته هاجر او اسماعیل پرې خودل لګې شان وبې وړي بخاری کې روایت ده د رتی بچی ده تین لا شو کېدل نه ده معصوم ده هاجرہ بیم بالکل کم عمره نهایت کم عمره حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام په دې خوشي بیابان کې کله چې دیو پرې خو دا ودته واپس راځي حضرت هاجرہ به یو आवाज کوي اول ګورا د شکر التا د پرې خو دا عند الدوحه د دوحه په خوا کې چې د آب زمزم په خوا کې او دوحه په دغه ځای باندې دی پرې خو دا اوس الله تعالی طرف نه حکم وشو خلیل ازا د د دا خیالو د ابراهیم علی السلام چې زبر د خپل بیبي په دې ځای کې کینم بیا ورله تسلی ورکم بیا به دې وړته اطمینان ورکم بیا به ورته واس کوم بیا به نصیحت کوم او چې د کینول وسلا د مشوي نه دی سای سم کړه نه دی الله طرف نه حکم شوی تزا مزدا پرې تزا مزه الله خلیل سید روان شو بیا گفته نه ده کړه چې تاسو ما الله ته حواله کوي یا چاته می حواله کوي سید روان شو دې ته ویل شي د الله غلام کله چې روان شو حاجر ابي قتل چې ابراهيم را نه روان شو الا څنګه موږ پرې دې داروان ده आवाज کوي لما تکلونا یا ابراهيم ابراهيم اچا تم حواله کې یا ابراهیم چا تم حواله کې هغه ځای چې وبنشته ده مرګره نشته ده حاجره به ته پته ولګی دا چې ابراهیم علیه صلوات و سلام تبل طرف نه سړر راغې ایمرجنسي نافذ په دا وخت کې الله مونږ بیا نه ځای کوي زرو چې الله ته دې حواله کړي الله درته ویلي ابراهيم عليه السلام ته روان دي پته نه لګي چې دې په دې مبارک زړګي بستی دي ادا دا آه د دې آه نه دا معلوميږي چې دا په دې زړه کم غم ده وی ربنا ایزم غربا نو کله چې په دې کندو ته پناه کیږي هاجر او اسماعیل ددنه پاتې کیږي او دته اوس جدا کیږي هغه ځای کله چې سورنګانو ته تاسو لاړ شئ دا سورنګانو نه خواته یو ځای دی د قزې وای هغه هغه ځای کندو ربنا انی اسکنت من ذریتی دا یو چغه ده ازما ربا یقینا ما او سوال د خپل بازي اولادنا دیوادن په بیا بهان پکند کې غیر زی زرائن شنه د خاوند فضل روا عند بیتک المحرم استاد کور په خوا کې الله چې د احترام نه ډک کور دی روا ابراهيم عليه السلام نه مخکم د بیت الله مکه الله د کرواندې قابل کربا دا نه وای چرته به زما بیبي هاجرہ په پټو کې کار کوي چرته به زما اولاد حاجان به په پټو کې کار کوي او کنه د الله عبادت وکي یو عجیب دعا وکړه ابراهيم عليه السلام او ګرځوا زړونه د خلکو تهوي الیهم چې ما الکه کې دیوتا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل حمدنا دی الله غزاد لرا حجرا بای شان ربانی تا گورا حجرا بای کله چې دته رخصت شو لک ساتو شو یو ورځ تیرانو هر څو به ختمه او د مکه عجیب ګرمي بس کجوري هم په ختمه دو سلګي کجوري پاتې کړي او ساجریا بای بچه تیس کی نتی کی شوده دا کم راشی شوده ختم شو سودام وچول ابرا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ترسکیږي او ګرمي د به انتها هاجرہ وای بیچینه شولا د دې بیچینه په عالم کې د خپل بچی کې خودو نبی زمزم په خوا کې او قریب د دوه غونډې دي صفا د مروه ده نو منډه کړهنو صفات او خطلا دا و چکر دې لګوري په دې ولګه ګډه ماشاءالله اوس مونږ لاړ شو نو لګشته سنگي مرمري دي په وخت کې به ګټي وي دا کنده وسونه جوړه وانه دا صاحب سونه وګدوا اوس ماشاءالله سنگ مرمر برنه ماشاءالله پکې لګېدلې ایشګان لګېدلې او انسان وای چې زما بدن چور چور شو واهجره څونه سوي لوي منډه بتاوالي ولګا باندې پتند باندې التخیجا التخیجا التخیجا کلا چې د صفا باندې په مروه باندې دی ولاړه ده په دیوم چکر شان ربانی ته ګورا څواز په وخت شو ځان ته وای سوهن حجره سوهن لک تپارام شا تلک چپ شا څه چللې بیا لک ساتو شو نو بیا یو आवाज تر وګه بیا سوهن لک چپ شا بس خو چې کله ګوري ماشاءالله یو روایت کې راځي چې دا به زمزم په خوا کې د تاسو ښکارا شو دای رحاسات دی کرامات دی الله کله کله خپل نبی ته خپل ولی ته الله وخی ملک الله د توخدلو او دغه आवाजو بهر حال حضرت هاجرہ به دا غزینا په منډه را لاله ګوري ماشاء الله پواره دی وبو دا خشتت کی سپینی وبو زما د عجز دا جړه کړنچا ته قبول کا ربنا اغفر لي نو یا الله وبخمال را او زما به دادا لرا دالا چې پته نه وا چې پلار می مشرک دی او دارنګي د پلار د دعا نه الله من کړم زکه دعا کوي ربنا اغفر لي الله وبخمال را زما به دادا تم بخنه وکروا یا مراد دا بای دادان آدم او حوا دی خدا بل خبره اظهر ده خدا اعلی چې الله دې نو منع کړي کله چې الله د مشرک د دعا نه ابراهیم منع کا نو بیا ورز بیزاره وللمؤمنین او مؤمنانو د پر یوم یقوم الحساب کله چې پاسي ورځ د حساب باندې کله چې پاسي د پاره د حساب ولا تحسبن الله غافلا یوم دعو رزنا چې راضی به دی وتا عذاب نوای به ظالمان ای زمونږ ربا رستو کومه نیټه نږدې تا چې قبولواله حکم استاد دعوت او تابعداري وکړو د رسولانو ای نوای تاسو الله بوئی ای نوای تاسو چې قسمونه بم خړ په خوا چې مالکم من زوال او امام قرطبي وایي چې قران کې ان په معنی د ما په پنځو ځایونو کې دی یو ترنه ده دی و ان به معنی ما فی القران فی خمسه مواضع احدها هذا یو دا نه ده زیاده و ان کان مکرهم معنی به څنګه کوي او نو تدبیرونه د دیو او نو تدبیرونه د دیو لتزول منه الجبال چې جوړ کړي دی وې دا غینا پشان د غرونو انبیا عجیب منظر دی باورز باندې تو بدل الارض غیر الارض چې بدل بشي زمکا به د دې زمکه نه والسماوات واسماننا دا زمکه به بدل شي دا اسمان به بدل شي تبدل الارض غیر الارض ابن عباس وايي تبديل يزاد فيها وينقص فيها امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې د قیامت زمکا او په داسې اندازي تک سپینا لکه د مېدی وړو د دې په انداز باندې بعد قیامت زمکای غونډای و پکې نه غرب پکې نه یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اسماننا وبرزوا لله مخکې ویلو چې الله د ګوګړ کمیس ولې اغوندي د ګوګړ هغه شپږ خبرې یادې دي درته خصوصیات یو پدې کې څه چالي رورا زر بلیږي بل بوی کوي بل پیوس کیږي په بدن بل لګي زیات وي بل او پټایبا مخونو د دی ولرا اورا لیزی الله کل نفس ای پارا چې بدل ورکی الله هر یو نفس دا پاګه چې د کسب کړي یقینا الله جلد حساب ولري هاذا بلا مخکې دا ټول سره لګي سم مبارک صورت تیر شو د لپاره چې فن والی د عقل خوندان بسم الله الرحمن الرحیم